نو چې څوکوري کې دوه ترکیبونه دي څو ترکیبونه دي یو ترکیب په پیدا کړه چې دا فعلو کل شیء فعلو په فعل فاعل کې ولا کل شیء مصاب مضاف الیه دا باندې فرقي تستی او فعلو دا په تفصیل واقع چې د کار فرض ملي اولاد نسب په امر کې یعنی د دې اسم له وروسته چې راځي امر راځي نو اصل نسب چې دی الله اولاد وتل ته اذان یو ځان معطوف معطوف نه لګي وروسته نه څه نتیجه چې راغله دی لکه امر راغله د فضل دو نو تل ته خو نسب اولاد نه بلکې دلته خو سره چې کوم قرات مشهوره متواتره ده هلته پاکانه دوه څه شي ده لکه رفع دا نو څنګه وایي چې لکه کروسته د دې اسم نه امر راځي نو څه په دې کې د سبب کوی چې دي او لا کوشش په دې باندې اعتراض په دغه خبره باندې وارد ده تا ویل چې لکه کنه سب راځي کټه په دې اسم نو رسته امر راځي نو دلته په دې اسم باندې نه څه ویل اولادي ولې څه کوي مواقع الفعل څه کډا غوښنه دي چې مواقع ده مبارز چې وایي کا و چې اذان یې په ځاني دا اذان یې په ما الکنا په معنا د الذي سره او دا ځان یې د سله واقع موصول تل سله نه دا مبتدا متضمن معنا د تعالی راځي شخص او فجر دو دا امر په معنا د خبر سره او دا جزا واقعي یو خبره ده چې د فاج جزایي ما بعد تعمل په ما قبل کې د فاج جزایي ما بعد چې فاج جزایي نو څه کومه جزا واقعي دې عمل نشي کولای شي په ما قبل او چې دې عمل نشي کولای نو دې د ډاکټر د ما او سمیر عامل ولا شریط تفسیر نه نشي ځکه ما بعد دې عمل چې ما قبل کې کولای دا دا جواب ورکړي او چې کوی وایي نه اذان یې کوم ځان د ساته څنګه ده فجر لكل واحد منهما دا چې څه لکه نو کدا موږ دا عام او سر عام لا شریک تفسیر وکړو یو څه د یوې جملې با عامل پر دې په خپل څه په جملې کې او دا نه څه د جز د یوې جملې عامل پر دې په خپل څه د چا کې دا څنګه لکه وای هغه دا څه چې دې دي چې اصل کې دې چې حکم الزانه تو الزانی دا مبتدا ده خبر دې دا چې ما یطلع علیکم حکم د زانی او د زانی دا ده ما یطلع علیکم چې پتا اوس باندې چې کیږي تلاوت